په خوشالو غمونو کې او دې منتا عاجز او دې منتا عاجز د دې دوه مسلو بیان په دې صورت کې کړي یو د تمامي انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې ما د کم مقصد لپاره پیغمبران را لېګلیو نو دا هغه مقصد بیانم په دې صورت کې کړي او د انبیاء علیهم السلام د ټولو عاجزیم دی صورت کې ذکر کړی دا مختصر الفاظ باندې دا یواز دی صورت کې نه نور صورتونو کې د پیغمبرانو مشن بیان کړی دی لکه صورت نحل الته بیان کړی من د انبیاء علیهم السلام طریقه من د انبیاء علیهم السلام پروګرام چې من تاغي دنیا کې پرې خو دیو پاغه نقش قدم روان شو ثواب زمون راغې قیامت کې تپوس کړي زکه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسو بل پیغمبر راځي نه نو دا غي د پاره دو قسم مخلوق پیدا کاو پیدا کړي دي یو دا چې خلق کو چاغه و تابعدارو دا الله د انبیاء علیهم السلام دویم هغه خلق چاغه و نافرمانو د الله او د انبیاء علیهم السلام دا سلسله روانه وا شروع وا لس پیړو کې لس پښتونو کې یو چا خلاف نو کړي بابا آدم نواله د نوح علیہ الصلوۃ والسلام تر زمانه پورې دې کې چې سوره انبیاء علیهم السلام راغلیو نو دا غي بنیادی خبره دا یو وا امر بالمعروف چې دا کارو کوي دوه ثواب دی داو کوي دوه ثواب دی رد منکر زکه نو چې نافرمانی نه وا خلاف نو چې کله خلاف نو نو صرف امر بالمعروف باندې الله انبیاء علیه السلام را لګلو لکه منځو کې دوره ثواب دی خیراتو کې دوره ثواب دی دا زمانو د خیراتونو طریقې بدلې وي طریقه دا وا چې چا به یو خیرات کاو نو په یو خوش بیابان کې به هغه سیز پرې خودو خیرات به چکاو کله چا و منزورې دو کله چا و منزورې دو ناغه به اوسې زری او کله چا و نه منزورې دو ناغه به پناګه پاتې شو د آدم علیه صلوات و سلام دو زامنو قابیل او حابیل دا واقعا دا غي نشور شوی و چې کله خلکو دا الله سره دا الله په صفاتونو کې مخلوق پر غدار شروع کړو چایو چابل چایو له او چابل زه نافرمانیان دا الله شروع شوه نو الله په هغه زمانه کې یو پیغمبر پیدا کو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه حضرت نوح علیہ الصلات والسلام الله پیدا کو دیو جن حدیث کې راځي اول پیغمبر پرد شرک دنیا ته چراغله او هغه حضرت نوح علیہ السلام رد شرک لومبه حضرت نوح علیہ السلام کړو داغه نه مخکې شرک نو مبلغ نو پیغمبرانو لس پیړې د پیغمبرانو تیر شوی وي خو شرک رد زکه نو چې شرکونو چې کله شرکیات عام شو پنځه مددګاران خلکو جوړ کړو سورته نوح کې داغي نمونه باقی داخلي ستاسو لپاره بل حاجت پوره کول ولا نشتا د الہ معنا رسو کوم چې الہ چاته وای اصل کې دا سوره چې ناروا زمنګ نه کیږي او دا الله په حق کې زمنګ د مخلوق شرکت راځي اصل کې موږ د الہ په معنا پوه نه یو چې کله یو انسان د اله په معنا پوه شي نو چې هغه بیا غلط کارونه کوي او د الله په حقونو کې به د مخلوق حق نه برخدار کوي چې کله د نوح علی السلام د الله د دین आवाज وکړ او هغه مددګارانو باندې رد شروع کو چې دی یو الله عبادت وکوي د مخلوق باندې کوي حضرت نوح علیہ السلام مقابله کې قوم راو چت شو او هغه مشرانو کشرانو ته وی دا پنځه مدرګاران هغه جوړ کړو حضرت نوح علیہ الصلات والسلام رد کړي او دا غي نمونه باقاعده غسي دي قران دا غي بیان کړي سلسله روانه وا نوح علیہ السلام چې ویواله باغ بیانونو کې قومونو خو عصر مخالفت کې کله راځي خو کله کله باغ خلقو کې باغ اولاد کې باغې کې یو مخالف خلق پیدا شوی او پیدا کیږي نو دا یو سړی وي چې زبر آکار پر پریدما نه ستا خلاف کئی نوح علیہ السلام ستا خزن ظالم دا اگر کدی بچے تبا کیگی نو ام زما حمد وایا اگر کدی خزا تبا کیگی نا احلا نو زما سوا زما حمد وایا زکا یو سرے مو دا خدا غا بچے ہو اگورا اللہ وی سورت حود کی داگی بیان رازی د کافرانو د جماعت سره ولې کېږي ما سره رضا زما خبر اومنا زد پلارې ما د الله د طرف نه پیغام پیش کوما چې دا چا په تندې کې ایمان نه کنه اگر کده پیغمبر بچي ولې نه نو ایمان پکې ډوب شو پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ګوري چې زما بچي خډوب شو پیغمبر ګوري چې زما سره زما بچي په کشته کې سور نشو خو تباہ شو او ار یو په دې حالت کې وګولاره دګه چې اوبا چې کم دنیا کې لوی غر دی پنځل لس غزا پاغه د پاسو بختلې وي پنځل لس غزایر پاسو او هغه لوی غر د دنیا هغه د ابو د پاس غر د پاسا کشته یو درې ده کشته برابر شو درې ده نوح علی السلام आवाज کوي چې الله زما بچي بیا بلار او د بچی مس کې یو رشتہ ده په خوالو هم په بدوالو هم نو خپل قوم کې به خلق وګرځاو چراشي زما د خاون سره داسې خلق راغلي دي د بدفعلې تمنا به ته وګړه د لوط علی السلام خزیو خوادا لوط علی السلام بل خواده حتی دا چې خبره را روانه حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د خپل زوی د کمیست حالت نه خبر نه دی چې ژوند دی او کمل له سلویخ کال تیر شوی دی په بل بل کې بادشاہ شوی دی وزیر خزانه ګرځیدلی دی او چې کله هغه رومه بیا راغلی دی او طلب ته کوي چې مون غریبانا اجزانا نو پیجاندې نه چې دا زموږ ورور دی زم که پیجاندې نو مشکل راځي راغلی وي ورته هم باندې خیرات وکړه او فلن الکیلا وتصدق او په موږ باندې خیرات وکړه موږ غریبانان یو د لوګي را غستیو استعمال تراغلیو درې دلو سراغلی یوسف علی السلام سره پرون اخبار کې غالبا نو بای نه بای کو قتل کړ دیا بای بای قتل کا پس مسله دین نه دنیا په تنازع جیداد باندې په پیسو باندې په کاروبار په لین دین بای نه بای هغه داسې بایو چې په دین باندې جوړ شوی وو نو سره داغه نه چې وسم شوی دی ګنا خو کرفتارول هم شو تاسو پوهه پاس چې تاسو کلیو د یوسف علی السلام د خپل نور سره تاسو کته ده رونو ورته وي انت یوسف ته یوسف ولا بیا د عزیز مصر نه وي ته یوسف بیا پوه شو نو به دوی په کې بیا راغله رور رور نه مني مخکې ښا کډیر بادشاہ شي او کوشش کوي دا غد را ورزو ګوره په نورو قومونو کې چې یو انسان مخ په ترقې زین او دا قوم او دا غرشتہ دار هغه نورو موچتای هغه په فخر کوي والحمدلله زما په قران او زما په قوم کې او زما په نسب کې دا سه اوسره الله مکه بوتره که سندیان دي که پنجابیان دي که انګريزان دي کار دي غیر د پښتنو په پښتنو کې چې یو انسان مخ په ترقې باندې زی دې د خپل نسی خپل هم به خوند نه چا غزانو رسي دا څکان نشو کولای چا غزانو رسي نو چې څوک هغه ته الله رسول له نو دا غم دا غرزول سکی کوشش کوي داغه د بدنامولو داغه د را غرزولو داغه د سپکوالي دا د کمینه انسان کار دی انبیاء علیهم السلام دا کار نه کوي چې څوک د پیغمبر وارثي خو وسې شوی دی خو سره دا غینا چې تاسو کم کار د یوسف سره کړی تاسو وته یوسف یوا انا یوسف هاذا اخي دا زمارور دی زه یوسف ما وې ویلا تسریب علیکم نو نو پتا سو ملامتیا نشته خیر دی نا پوهه وي جرمونه کړی دي زیاتې هم کړی دي دا او تنو چې تاسو دا کړی دا کړی دا کړی دا کړی نه نه نه اځه کو علما ذکر کوي لا تصيب عليكم اليوم باندې چې کله ستا وسو شو او سره د وسنا انتقام نه اخلي دا لوی مقام دی چې بس الله ته پرې لوی مقام دی او چې پلار سره بخښوي دي څوک چې مور یې ملوا او ماسی وا او ماسی لم حکم د مور د حدیث کې راځي د ماسی په دوه قرار کې لکه پشان د مور یا مور و یا ماسی وا دیرال حضرت یوسف علی السلام خپل والدینو ته دا تذکرې نه کې چې زمونږ دیورونو موږ سره دا دا کار کړی دی وای څنګه وی بس خو وخت تیر شوی تاسو یې د باندې نه راوستي او زه د جیل نه راوخ کلم بس ولکه هغه تذکرې او تاسو کومه چې ما باندې دی په ایمانو دومره کارونه کړی غلط ځامان یې لګولې دي غلا باندې لګولې و دای کړی دا بیا مې پلان خامخا خفقېږي مور خامخه خفکی دیو جنا هغه داستان د دا تکلیف چې پتا تیر شوی نو مو پلار ته بیانو خفکیږي جاری به بیا بار بچی لار شي ظلم شو سره یرا مور بچی څنګه داسې مور په جړای او بچی خبراو ته مو بچی څنګه مور ستا دوا وړي خو وخت تیر شو تکلیفونه پکې کله دا سره راتل خو دا الله فضل دا باندې وی چې دا مې بس اسم تیر شي وی په دې اس زحمونه برداشت کړی دي اوس بل تکلیف مرسا چې چا تکلیف چا نه ورسا او داغه په دکنا هغه ته الله تکلیف رسي د چا زړه ازارول پکار نه حضرت یوسف علی السلام وس شوه دی سره دا غینا د خپل والدینو د خپل رونو زنا ازاری کوي وځه الله ته پتا ده ځان دې بیاي قانون بچ کو دا لوی نیکو کار دی او زدا اجر نزای کوما ز بادشاہ خزی زوانه بی اولاد ای ابو سور خستی او نوجوان الکی اسم نه یو غته لا سچي او غته ځان بچ کئ دا لوی مقام دی کنه دی پس خلک منډي وای د یو ملک نه د بل ملک ته راځي او د نکاح د پاره دې مې خوخ دی جنوي دا مې خوخ دی هغه یې غمې خوخ دی او نه بیا کافر ګوري نه بیا انګریز ګوري تعلق او هغه داغه کور ته تلو او د بادشاہ کور نه یوا د بادشاہ خزوا ها او یوسف علی السلام باندې لاس اچي او انی اعوذ بالله معاذ الله فستا سما ځانې بچ کړو اته منډه وي او دا او تشاته نه لاس چي دیو جن حدیث کې راځي او کسان به د عرش د سوري دلان دي چې په هغه ورځ د قیامت د بل سورې نه بغیر د الله د رحمت د سوري نه یو په پکې هغه باندې چاغه ته یو خستا جنې ها نسب والا حسب والا مالدار خستا ار طریقې باندې برابر او هغه ته دعوت ورکړي هغه نوجوان ولکتا او هغه الکو انی اخاف الله انزل الله نه یری بس دا لوی مقام دی ګل دعوت ملاو شو داغه د طرف نه پیسې ملاو شو هر قسم سہولتونه ملاو شو خو صرف د دې لک ها پکار و یو انی اخاف الله الله نه یری ورستو شو الله ودا انسان بزفاغ سخت تغز فاغ گرمی کی زد خپل در رحمت د سوی لاندې ساتم الله دې مونږ پای کې راوړي دې زمانه کې بشکیر مشکلات دي خو نه داسې اسباب باندې استعماله داسې کار باندې کې چې ته په بهای ته ورسېږي بهرحال د انبیانو مسالم مشن هغه خپل کال جاری ساتلیو نوح علیہ السلام سلسله روانه وا حضرت موسی علیہ السلام په زمانہ کې صح حضرت موسی علیہ السلام ته وګوره چې موسی علی السلام دعوت پیش کو نو د بادشاہ مقابل کې ولال دی او دا چې بادشاہ چې د خلکو بچی به نیول پیدائش وخت کې هغه به لالو خزه به ګرځولې چلی به ور سره وي او هغه به مخکې معلومات کاو چې دې دې کورنۍ کې سوره سوره خزيري سوره سوره دې ته وخت د بچو نږدې باقاعده به هغه رپورت ته او چې کله دا غي د پیدایش وخت به نږدې شو دا غي زنانه د بچي خزه بلاله وا خوا کې به وسره ناس ته د حکومت طرف نه چې الک بو لمخه سره به الال کو زبهون ابناکم قران وی ويستحيون نساءکم جنیبا بس پرې به خدا نو دوی ظالم چا لیدل هغه دوی مصیبت الله پاغه مقرر کړو هغه نوح علیہ حضرت موسی علیہ السلام داغه په مقابله کې ولاړ لې او داسې سرکش بادشاہ مقابله کول ګران کار دی کسان کار دی او پتن تنها आवाज قران وې چې دې په سفر روانو د شعیب علی السلام سره لس کال مزدوري کړې و لس کال او هغه د مزدوري پیسې کې ولا ګډه ملاو شوې وې کندک او شعیب علی السلام ول خپل خوګه لور ور کړې و چې دا ستا او په مزدوري کې دا کړې نو هغه دا غمل کته او دور غیرت من پیغمبرانو موسی علی السلام بعد شپې سفر کاو ګډه به بوتلې چې زما په خزه د چا نظر اون لګي او درځ به په پټ ځای کې خزه کینولې وا او ګډه به سرولې په پټ ځای کې به کینولې وا چې زما په خزه د چا پلو او نظر اون لګي نن سبا فرسټیج په منبر برابر کې او بدريږي الله الله دا سم بیا غیرتمن پدې کې وخت یې دا د خزه بچي پیدا کیږي د موسی علیه صلوات و سلام مسعودی لیکلی دی په تفسیر د سورته قصص باندې شلمې سپارا چې کله بچي پیدا کیږي یخ یخنی دا تور شپه دا سلی دا او کله نشته ځنګلي حیران دي او په داسې وخت کې زنانه لا تکلیف وي او یخه یخنی نو د اور ضرورت پکار یې غیرا د ګرماش اوس په بستری دي ټلی دي کمبلی دي او بیا ملکه یخنی ده ها پاغه یخه یخنی کې حضرت موسی علی السلام سره خزر روان دي زنګری دي بچي پیدا کیږي نو تکلیف دی موسی علی السلام خزه ته صبر وکا دلته کې اسم او هغه ځنه یو شغله د اوخ کار شو شغله لری نه موسی علی السلام هغه شغله سره بسو کی زبت اس کروټه راولما ووس کروټه نو دلته به تا ته ګرم کم اور په بلکم ته وو ته ګرم شي زکه څنګه چې وو دغه زیات ډکی خشاکونه زیاتی خدا بلیدو بندوبس سره نو وی شغله وشو هغه ځای کې زبرت سکروټه راولم او تا تبا هغه لم بکم تبا ګرم شي او یا به عزت پوز دلار وکما ځکه دا ځای کې خو چا رڼا بل کړی چې موږ پلاني ځای له زو موږ تلاش سیدا کا چاغه مقام ته ګوره دی واقع ته خیال کوي چاغه زه ته موسی عليه السلام ورسېدا هغه نور الهي دا نوې چې یا الله زما خزه بچي پیدا کیږي یخ یخنی دا یواز می په ځنګلو کې پرې خدا وارو کچ دا خزا خپل مقام پلار کړه بیا ورسوما بچي پیدا شي ورو تبل کم کنډک دو ګډو دې چې دا زه ته ورسوما دا الله حکم کی موسی علیہ السلام چون چرانه کئ اقزه کی سره د ګړو خپل خزا بی بی پیغلا پاغه تیرو زنګلو د پیدائش د بچی کې پرې خدا او د هغه زنه چې الله او ته کم طرف یاد کړي چې فرعون تلاش هغه زنه فرعون ته روان شوی دا سکول شي چالکا دا کار پرې دو مانځل لار شه ما پرې دا مول معاف دې خو دې معاف کی پرې دا دا واده دې دا خادي دا دا سفر دې دا پلانې دې شل باندې موږ جوړ په داسې تکالیفو کې نو موسی علی السلام دا خزنه جدا شو مورخ ذکر کوي چې بچې پیدا شدا خزه ساج رڼا اونګی دا د شعیب علی السلام لور او د موسی علی السلام خزه هغه بچې غیګه کې راوغستې دا او واپس بیا پلار کرا روانه شو دا کنډک ته ګړو پلار کرا رااله سلویخ کالا مسعودی لیکلی دی پاغه لار باندې موسی علی السلام تیرې د یو ځل پاغه داغه لار جوړ شو راته سلویش کاله بعد او ایوالو کده ته کې زما د بچو کورو فتن لګي چې ژوندۍ به یو کومړ وي پاغه لار چې 50 کاله تیرې ده نو د خپل ماشومان ته پوسه کړو خزه املاوا هغه پیغلا چې په ځنګلو کې پرې خوا بیا ملاقات نو شو هغه تیار کې چې جدا شوه او د شپې د بچی په پیدایش باندې رڼا لتلو هغه نسلوي کاله پس بیا ملاقات د دند خزنه شوه او مړ شوه وا او هغه ماشوم سلوي کاله پس د موسی عليه السلام ملاقات شوه ژوند دی بیا او ملنګانو انبیاء عليه السلام د بادشاہ مقابل کې فرعون مزغه مقابلو بنی اسرائیل داغه مقابلو کله کله پکې سامره مقابله کې ولال نه هغه چې علم یو ته هودل او داغه خلاصو او چې سوره داغه نه کې دې شو د موسی علی السلام د بدنامولو کوشش کړو سامره هغه څه کې کله ولسخه جوړي قوم ته دې عبادت وکړي او د موسی علی السلام نه رب ګډ ورشوي دی کله کوی تور ته یو کله یو غر ته خي یو کله بل غر ته خي مل اصل شیخ د عبادت دا دی دا بل چا کافر نو کړی دا چا کړیو چې داغه په درس کې ناسو د موسی علی السلام علم حاصل کړو او داغه مقابله کې بیا غولال نه سامیره قوم خلاف بادشاہ خلاف ها عمل خلاف کورنۍ خلاف او خپل ملګریم خلاف دا د انبیاله مسالم خپل مشن غینو پرې خو دې او اخر کې الله وې چې کله موسی عليه السلام غمجن کا نو الله وې زی غمجن کړم الله ځان ته نسبت کړي فلما آسفونا انتقمنا منهم الله وی چکلې زغم جن کړم الله وی ماته بدل واغستې دا نو الله خو نو غم جن کړي الله سو غم جن کولې شي نا تکلیفونه او اذیتونه چاته رسول موسی علی السلام ته الله وی زما په دیني موسی علی السلام ته تکلیف رسول او دا تکلیف چون کې ما ته والله وی نو څنګه یې ونیو څنګه یې گرفتار کړ پاغه وبو کې ډوب کړ بیا خو ډېر روبیو خلکو وې سره چې بل ځای کې غوبوالي او بیا راکار شوی نه الله وی فل یوم ننجی کا ببدن کا اے خلکو ګوره داغه لاش می دوبو د پاس روان کړي او چې خلک یو ګوري چې فرعون هغه دی بېمانه او دوبو د پاس روان خپل ځان نشي بچ کوله داسې بادشاہان داسې نسبونو والا هغه خلق الله تبا کړی چې مقابله د انبیاء علی مسالم کې ولاندې او د دین اسلام کې ولاندې مقصد می داو چې د انبیاء علی مسالم مقصد دا دوه خبرې وي یو لا اله الا انا او دین فعبدون د الہ معنی دا چې حاجت پوره کول والا صرف یو الله دی مخلوق د مخلوق حاجت نشي پوره کولو امداد به سره کی پیسې بدر کی دکان کې به صدر کی په یو کار منډه بدر سره کی او حاجت نشي پوره کولو ډاکټر له بیمار لار شي نو علاج سټوسکوپ یو ګرځي ریپو ته اوخی جاي خبره دوايو لور کی هغه ته ګوري او داغه نه سا اوخی دیو او نو حاجت پوره کولې چې دا خبر به واپس کی نه الله وی واپس کول والا د مرګ او مرګ را وستول والا اغزیم هغه مخلوق نه الہ معنا دا چې حاجت د انسان پر کوم هغه زیم الله وي او دا معنا په تفسیر د سورته محمد کې عبد الله بن عباس کې فعلم انه لا اله الا الله لا نافع ولا ضار زرن لکول والا فیدی رسول والا ورکول والا ملکول والا عزت والا ذلت والا حکومت والا رسول حکومت الله وی دا زما اختیار دی په دې کې د چا اختیار نه چلیږي نو که د الہ په معنا مونږ پوه شو نو مونږ بیا د مخلوق حاجت من نه ګنو چې به زما حاجتونه پوره کړي وې مله اوس به زمون کار کیږي ځانې دا څه شو نه کار کولو والا څوک دی الله اگر ته وګوري بادشاہ وي وزیر وي یو لوی هوته باندې وي بادشاہانو په کوم حالت کې گرفتاری سره مخ دي دنیا کې بادشاہان چې چا جرمونه کړی ظلمونه کړی په چا یو سزا پیش کیږي په چا بل سزا پیش کیږي سره د بادشاہي نه سره د مالونو نه داغه عزتونو ته وګوره او داغه حالتونو ته وګوره او چې د چا په الله اعتمادي نو الله وی عزت زور کوم ذل زور کوم د بادشاہانو لاس کوم دا شي نه چا لاس کړي او دغه د پیر نه چا پیر چولي قبر نه چا پیر چولي الکه داتا صاحب نه چاپیره وګرځا بادشاہي مالا ملاو شو دغه د داتا صاحب کمال وکړ الکه دې کې د فلاني پیر کمالو نه هغه خپل د داتا صاحب کتاب دې ما سره شتا سید دې حجویری رحم الله داتا گن بخش کشف المحجوب په فارسی کې لیکل هغه وی وی اے داتا ته خلق داتا وی داتا ورکول والا د خزانو حالان کې وی زما پلاس کې دی وی ورپشه طاقت هم نشته چې چاله ورکم هغه داتا سه بګری خپل کتاب کې او دا خزانه سرو سپین پي سوای مو وی دا د په وجه موږ ته حکومت او بادشاہي او دا ملاو دي نه د الله په وجه الله چاله ورکی او د چانه اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تعطي الملك وتنزع الملك چاله ورکی او د چانه اخلي چاله عزت او چاله ذلت چاله ورکول او چاله غستل څوک ملک سو دنیا تراولي د دې ټولو ها اختیار د چا سره دی بیا دې کل خیر الله ستا په لاس کې اختیار دی دا زمونږ عقیده ان شاء الله نو د اله په معنا مونږ پویګو اسه مونږ وایو لا اله الا الله او چې بیا وخرا شنو بیا مونږه حاجت پوره کولو والا مخلوق ګنو پیر ګنو بابا ګنو داتا ګنو فلانه ګننا نه نه کا هر قسمه تکلیف راځي اغا موږ د یو الله لګنو چې راوسته مغله ای یمسسک الله بذل دغه قران وای یونس کې مو یو سورته انعام کې مو رسول والو تکلیف اغا الله دې او لرکول والو تکلیف اهم اغا د الله اختیار کړي پکار دا چې موږ په دې سيزونو باندې عمل وکړو موږ الحمدلله یو په داسې خو چې زموږ مخکې څوک داسې خبره کوي داسې کار کوي چې موږ هغه منکو نه پوی د غریبانو څوک د سره د پوی نه غلط کار نه کوي خو نه پوی به څوک په یو کې د ساتي څوک په بل کې د ساتي عقیده په یو الله هو نو د دنیا کسبونه دي کوبا دکانداری باپاری ذمہ داری نوکری اعتماد او عقیده او پاغه نه ساتو 50 ساتو په الله کله بدیر وی کله بلګوی کله بتاوان وی کله بغټي خو مخفاو لاس کوزو انور